دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل موانع جوړ کړي، ظاهر موانع چې خلافت ته ته ونه رسېږې، که ورسېږې بیا ناکام شې، نو هغه دوی وطنیات کې درته جوړ کړي دي، جمهوریت کې یې نه جوړ کړي، وطنیات کې دا ټول عالم ټوکړې ټوکړې کړی دی درته، نو زیات نه زیات کوشش ته ته وکړې یوې ټوکړې کې به ته په ځمکې په څه حصې باندې خلافت پوره ټوکړې باندې هم نه شې نافذ کړی. ځکه چې هغوی دوه نظامونه ذکر کوي خاص معاشي نظامونه یو نظام در ته سوشلیزم او اشتراکیت ذکر کوي چې هغه د کمونیسټانو والا نظام دی بل نظام در ته کپیټلیزم او سرمایهدارانه نظام معیشت ذکر کوي درېیم نظام اسلامي نظام نه ذکر کوي سره یې ذکر کوي نه سره د دې ذکر ونه شي بس خلکو ذهنونو نه دا خبره ووځي بنیادي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د خلافت غږ راډیو مومنو اورېدونکو ته مده چې روغ او جوړ به یاست پام وراړوم د نن ورځې لنډو خبرونو ته لومړی د خبرونو سره ټکي د ننګرهار په للمه کې یو امریکایي ټانک د ماین ښکار شوی بادوش منطقه د اسلامي دولت مجاهدینو د خپلې ولکې لاندې راوستي په الخير ولايت کښې د بشار نولس تنه عسکر وژل شوي، رقه ولايت کښې د پي کي کي لسګونه تنه مرتدينو ته مرګ ژوبله اوښتې، د موصل په شمال لوېديځ کښې هم مجاهدينو پرمختګ کړی اوس هم پوره خبرونه. د اسلامي دولت مجاهدينو د ننګرهار اړوند د چپرهار په للمه نومې کلي کښې د امريکايانو يو ذرې دار ټانک د ځای پر ځای شوي مين په واسطه سره د ټولو سپرو له منځه وړی، دا په داسې حال کښې ده چې تېره ورځ هم په ننګرهار کښې د خلافت مجاهدينو دوه جاسوسان وژلي وو او تر څنګ یې په کابل کې هم دوه ماینونه انفجار کړي وو. د اسلامي دولت مجاهدینو د بادوش منطقې څخه چې د موصل په لوېدیځ کې موقعیت لري، رافضي ځواکونه ویستلي. دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې د عراق رافضي ځواکونه د یاد ښار د نیولو کوښښونه کوي، خو د الله په فضل هر ځل ورته مجاهدینو شرموونکې ماتې ورکړې ده او له پرمختګه یې وروستو تګ ډېر وي. د نینوا ولایت د موصل ښار له لویدیځ څخه تازه خبرونه وایي چې استشهادي ورور ابوعاقل الانباري تقبله الله خپل بارودي موټر په موصل الجدیده منطقه کې د عراق په خاص پوځ انفجار کړی چې په پایله کې یې ګڼو معتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې د دوه همر ټانکونو تر څنګ یې یو عرده بلوزر هم له منځه تللی دی په همدې منطقه کې د اسلامي دولت مجاهدینو یو بل ټانک هم د هدایت شوي میزایل په واسطه له منځه وړی همداراز د یاد ښار په جنوب لوېدیځ په العامل منطقه کښې هم مجاهدینو د عراق د خاص پوځ سره جنګ کړی، د مرتدینو څلور عرادې ټانکونه یې سوځولي، ګڼ مرتدین یې وژلي او همداراز مجاهدینو یو مرتد په قناص ویشتلی دی. د موصل فقي طرف الدواسه او حلب چوک کښې د اسلامي دولت مجاهدینو او عراقي ځواکونو تر منځ جګړه شوې چې څلور تنه مرتدین په کښې وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. او د اسلامي دولت مجاهدینو د یاد ښار په جنوب کښې یوه اطلاعاتي الوتکه هم را غورځولې ده ولله الحمد. له الخیر ولایت څخه خبرونه وایي چې د دیرازور ښار په لوېدیځ کښې د بشار په ځواکونو شپږ تنو فدایانو برید کړی لومړی استشهادي ورور ابوالولید السنجاري تقبله الله خپل واسکټ ته انفجار ورکړ او بیا سخته جګړه ونښته چې په پایله کې نولس تنه مړه او ګڼ نور زخمیان شول بلخوا د اسلامي دولت مجاهدینو په یو سل دیارلس لیوا برید وکړ چې په نتیجه کې یې مجاهدینو په جبل المدینه تسلط وکړ او د مرتدینو نهه تنه مردار شول ولله الحمد له رقه ولایته تازه خبرونه وایي چې استشهادي ورور ابو عرب الانصاري تقبله الله د یاد ولایت په شمال الحاما کلي ته نږدې د پي کې کې پر مرتدینو خپل بارودي موټر ته انفجای ورکړ او ورپسې مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه د پي کې کې پر مرتدینو برید وکړ چې په پایله کې لسګونه مرتدینو ته مرګ ژوبله واوښته ولله الحمد او وروستی خبر مو هم له موصله دی د یاد ښار له شمال لوېدیځه خبرونه وایي چې په الله تعالی توکل نه وروسته د اسلامي دولت مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه په البویتر کلي کښې په عراقي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کښې ځینې مرتدین مړه او نورو یې تېښته غوره وګڼله مجاهدینو یاد کلی د خپلې ولکې لاندې راوستی او د مرتدینو یو اله د توپ لرونکی ټانکي هم د اور خوراک کړی دی همدارنګه د موصل په شمال لوېدیځ بادوش منطقه کښې اووه تنه مرتدین وژل شوي او ځینې نور یې د ځای پر ځای شوو ماینونو ښکار شوو. بل خوا په شیخ محمد کلي کښې دوه استشهادي وروڼو ابو تراب العراقي او ابو اسماعیل المغربي تقبلهم الله خپلو بارودي موټرو ته د مرتدینو په منځ کښې انفجار ورکړی چې په پایله کښې لسګونه تنه مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼ نظامي وسایط یې هم له منځه تللي ولله الحمد. چې دی کله خلافت ته راغلی، څنګه راغلی دی، دی خپلو همزولو ته، مشرانو ته دی څه پیغام لري. لومړی له تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو د خلافت غږ اورېدونکو ته خپل ځان ورپېژنئ. زه زه خپله د کور د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او همدې کور کښې اوسم ډېر خاله او نوم مې خپل خاکي شاه دی او دې کور د ولسوالۍ د اندرانو کلي اوسېدونکی یم څومره وخت کېږي چې ستاسو کور د بلې علاقې نه چې اوس مرتدینو په لاس کښې هغې نه هم هجرت کړی دغه خلافت غږ دی که نه سرحد او مجاهدینو سره او د حق نظام پرې راوړو خدای تاسو ټولو مجاهدینو ستاسو د اولادونو حفاظت وکړي تاسې په خپل عمر خلکو ته څه پیغام لرئ مونږ دغه پیغام لرو چې غوږونه دې نه کڼئ او ځانونه دې نه رندئ او حق یې وپېژني او خلافت له دې را شي او دغه حقه لار ده او مونږ ټول مسلمانان له نازولي ته چې د دې ولسي قیام د قربانیو، جهاد او مبارزې په لاسته راوړنو په یوه نوم او بل نوم د سیمې د استخباراتي کړیو په لاس جوړ شوي تنظیمونه او ډلې ټپلې باټې وهي او دا هر څه بیا خپله توره ګڼي. تېر لنډ تاریخ ته ستنېږو. د شوروي د یرغل پر مهال همدې متدینو ولسونو په خپل سر او مال د ښکېلاک او زبېښاک مقابله پیل کړه او د الله رب العزت په عظیم نصرت یې شوروي اتحاد دړې وړې کړ خو د همدې ولسي مقاومت قیادت د هغه چا په لاس کښې وو چې د پردیو طاغوتي او کفري هېوادونو دا خور څاروي وو او اوس یې دا دی تاسو عملاً ګورئ چې ښکاره د غربي کونجاړې په خوراک بوخت دي ولس چې د ازادۍ او د اسلامي نظام د استحکام کوم ارمان لرلو هغه له خاورو سره خاورو شو د تېر انقلاب د مشرانو په غرب کښې روزل شوي زامن د امريکا په لاس جوړ شوي نظام کښې وزيران او سفيران مقرر شول، د ځينو يې په پيل کښې دا چانس خطا وت خو اوس اوس يې امريکايي استعمار ته د سولې د غولوونکي شعار په پلمه د تسليمۍ سر ټيټ کړ خو خو دا متدين ولسونه ستړي نه شول په خپله سرښندنه او ايثار يې د وارسا د اتحاد په څېر د ناټو اتحاد هم دړې وړې کړ خو د تېر انقلاب تاريخ بيا تکرار شو د آی اېس آی مزعوم امارت د همدې ولسي قیام په قربانیو مبارزې او مجاهدې خپل بریدونه تاوول او د دې ستر انقلاب بریاوې هم خپله لاسته راوړنه وګڼله او هڅه یې دا وه چې د دې تقریبا ګټلي انقلاب ثمره د تجربه شوي دلال اسلام اباد نه بلکه اسلام برباد په استازیتوب د تهران په شیعه خوندانو د پیکینګ په مردارخورو چینپوزو کافرو او په وحشي سرو روسانو وخوري خو الحمدلله په همدې حساسو شېبو کښې د خراسان په غيورو او مجاهدو ولسونو الله رب العزت عظيم رحم وکړ او د اسلامي خلافت د ځلېدونکي لمر وړانګې د سپين غر په لوړو څوکو ولګېدې او لله الحمد د ولس له غېږې هغه ځوانان چې کلونه کلونه يې د امريکايي ښکېلاک په مقابل کې خپلې سینې سپر کړې وې او د یوه ازاد سرلوړي شرعي نظام د راتګ هیلې یې درلودې ډلې ډلې د تور بیرغ تر سیوري لاندې د سپین غر په لمنو کښې راټول شول د امارت په صف کې د واک او قاچاق سوداګرو مشرانو دا حالت ونه شو زغملای او د اسلامي خلافت د مجاهدینو په وړاندې د پاکستان په وسله او سلاح جنګ پیل کړ چې لله الحمد په لنډه موده کې د ایس آی ملیشو د اسلامي دولت د عسکرو په مقابل کې په هر ډګر کې ماتې وخوړه او ذلیل شول خو دا د واک وګیلېوان چې کلونه کلونه یې دلته د اسلامي شعایرو او مقدساتو په سپېڅلو شعارونو ولسونه غولولي ساتلي وو، د دې جګړو سره خلک د دوی په اهدافو وپوهېدل او دا د دې لامل شو چې اسلامي خلافت د دوی د پوچو تبلیغاتو او ګروپایګنډو باوجود هم په خراسان کې پراخ او چټک نفوذ وکړي. دا خړ سېلاب اخیستي غرقېدونکي مشرک مرتدین دي دا خوبونه اوبو ته ووایي ان شاء الله دا امارت سپها اوس په ډېر ذلت ناکامه هڅه کوي چې د تاریخ دې ستر جنایت ته اوس شرعي توجیهات ولټوي لګیا دي خپلو شومو موخو ته د رسېدو لپاره د روسانو غلامۍ ته د شرعي معاهدې نوم ورکوي هغه روسان چې د میلیونونو مسلمانانو قاتلین دي هغه روسان چې همدا اوس هم په سوریه کې د خپلو ټنونو بمونو په لمبو مسلمان ماشومان او باعثته مؤمنې او ښکاره کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي او د مختلفو شعارونو په مټ ستا بې لارې کول غواړي ای زما مسافرې او مهاجرې خورې ای د خپل کلي ولس او خپلوانو نه لرې خورې منم چې د دې تورو غرونو په خټینو کورونو او ورانو دیوالونو کښې د ښار سهولتونه او رنګونه نه شته منم چې دلته په ودونو او نورو ښادیو کښې ساز او سرودونه نه شته دلته په غم او خفګان کښې رواجونه او ناوړه دودونه نه شته، دا ځکه چې دلته غم او ښادي د نبوي منهج په سیوري کښې تېرېږي. ګوره خورې! خپلو زړو کالیو او شلېدلي پېزار ته مه ګوره او مه ورته خفه کېږه. شکر وباسه چې د کور نارینه دې ستا بېځایه غوښتنې او فرمایشونه د حرام مال پیدا کولو ته نه هڅوي. هو خورې! دلته که بېځایه مجلسونه نه شته نو الحمدلله غیبتونه هم نه شته ګورې دلته که بازار ته چکرونه نه شته نو الحمدلله ګناهونه هم نه شته دلته د قرآن کریم حلقې او درسونه دي دلته د الله رب العزت لپاره دښمني او محبتونه دي دلته په صحیح معنا کښې د لوی رب طاعت او بندګي ده دلته د اسلام په سپېڅلي دین ښایسته شوې له معنوي څخه ډکه زندګي ده ګوره خورې خوشحاله اوسه چې دلته د ژوند د یوه ستر ارمان او هدف لپاره تېرېږي ای زما مجاهدې او موحدې خورې دا سپېڅلی دین ستا د وروڼو په څېر له تا هم قرباني غواړي، نو حوصلې او همتونه دې لوړ ساته. پام چې د حالاتو ادلون بدلون دې مایوسه نه کړي. پام چې په بې ځایه شکایتونو او غوښتنو د خپلو مجاهدینو وروڼو د هدف په وړاندې خنډ ونه ګرځې. انتظار کوه او تیاری وکړه، داسې ورځې را درومي چې د اسلام او کفر د دې اوږده جنګ په دوران کې به ډېرې سختې وګالې. ګوره خورې! دا اغزنې لارې، دا پیزل مزلونه، دا لوګي تندې، غورځې پرځې او تندکونه، دا بې کوري، مسافري او هجرتونه، دا سړې تودې او د ژوند سخت پړاوونه، دا ټول د الله رب العزت د دین د انفاذ په هدف تېروې. دا د کومو دنیوي مفادو او شخصي ګټو لپاره نه دي، خو. دا هر څه چې ته یې په سړه سینه او خوشحالۍ تېروې په دې د الله ربالعزت په لار کښې د خپلو جنګېدونکو زمرو وروڼو ملاګانې ورتړې نو بیداره او هوښیاره اوسه دا دین ډېرې وینې او پاکې مینې ته اړتیا لري تکړه شه خپل راتلونکي نسلونه په جهادي مینه او روحیه وروزه هله ژر شه خپل غازي خاوند او مېړني ورور ته دې په خپلو لاسونو ډکې ګردنۍ له ملا ور وتړه او په بېړه یې د ګرمو سنګرونو په لور واستوه پاڅه او د اسلام د لومړنیو مېرمنو تاریخ را ژوندی کړه خور یې همدا ته وي چې د خپلو زمرو وروڼو سره د اسلامي خلافت د قیام په لار کښې اوږه په اوږه د منزل په لور ګړندي ګامونه اخلي مونږ به جنګېږو هر ځای په توحید مومن اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي انشاءالله سبا شپه شپږ نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په الله عز وجل سپارو